الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم سوره حجر دی دا الله د دین مسلې بیانېږي نن پکې د دوو خبرو بیان کوي یو دی کمال قدرت د الله دوستانو چې د الله څومره قدرت دی نو کمال درجه والا دی نو بیا اندازې قدرت دی او دویم به بیانیږي کمال علم د الله د الله علم دومره کامل دی چې په تیر او پراتلون کې تمام اشیاء باندې د الله علم دی تاسو یې کنه کله نه کله سړی د چا د علم د وجې نه متاثر شي و یا لکه پلانې شیخ الحدیث دی پلانې شیخ القرآن دی کله نه کله سړی د چا قدرت نه متاثر شي ولقد جعلنا فی السماء یقینا ګرځولي دي منګه په اسمان کې منګ وی جوړ کړیم دي ولقد جعلنا یقینا ګرځولي دي منګه فی السماء پاسمان کې بروجن برجونه پاسمان کې منګه ګرځولې دي برجونه بروج دا جوړ دی د تبرج نه د تبرج معنا دی ښکارا کېدل ولا تبرجنه د د تبرج معنی د ښکارا کېدل دلته جمع د برو جمع د برج ده د دې څه معنا ده ځینې علما د دې معنا کوي النجم الکبیر دا غټ ستوري نه دي په دې ستورو کې چې دا کم غټ غټ ستوري دي دا منګه ګرځولې دي پیدا کړیم دي په اسمان کې بروجن دا غټ غټ ستوري دا واړه لاسکه چې دا غټ غټ هم معنا صحیح ده ځنې خلک معنا کوي لکه ابن عطیه لوی مفسر دی هغه معنا کوي الحس القصور محلونه منګه ګ جوړ کړی دی په اسمان کې بروجن محلونه د ملائکو د اوسېدو د پاره د ناستې د پاسې د پاره د کې د غری محلونه ولقد جعلنا یقینا ګرځولي منګه فی السماء پاسمان کې بروجن خود دې رستونه دا معلومیږي امید ګله چې د دې معنی ستوریو کې نو ډېره وخی پیدا ګرځولي دې منګ پاسمان کې بروجن غټ غټ ستوري وزیناها او مونږ خسته کړی دی د اسمان للناظرین د پاره د کتونکو د پاره د کتونکو الکه د ستورو یو فایده دا ده چې مونږ او تاسو ته په د اسمان خسته ښکاری وحفظناها او مونږ ساتلې دی د اسمان وحفظناها او مونږ ساتلې دی د اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوی نه پخوا به دا شیطانان د اسمانونو د دروازو ته تلل اول ته به غوګونه خي او ملائکو ته د ملائکو خبرې به اوریدلې او هغه خبرې به د جوګیانو ته راوړي خو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم باسط شو الله پیدا کین اصل بند کړ اوس چې شیطان یا پیریزی ناول تلی نشي او که ملائکو په اسغلام لا باندې د ملائکو نه پټ لاړ شي او خبره ووري نو د پاس نه به شغله راشي هغه شغله یا قتل کی یا یې وسوځي او یا ول عقل خراب کی الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې هغه غلا کی یو اوریدل شوی خبره الا من استرق السمع مگر هغه څوک چې هغه غلا کی یو اوریدل شوی خبره یو خبره په غلا باندې د ملائکو نه ووري دلته ملائکو ته پته ولګي چې وای د پلانی شیطان خو زمون خبره ووري ده فات خدا دومره د غدي په خپې سنډا ولاړ دی شیطانې خبرو ته چې دې دا خبره ووري دا پاس دی پویږي چې ما پس اوس میزیل را روان دی دې زر دی لاندې ته ووي چې لکه داسې ملایکو خبره وکړه هغه بل زر دی بل ته ووي دا بل دی بل ته ووي هغه روړي هغه کوټګرو جوګي ته ووي یا قتل کی او یا ول عقل خراب کی والارض دا یو د الله قدرت والارض مددناها او زمکه مون خورا کړی دا دا زمکه چې یو سره او بل سره مونږ ته معلوم نه دی لکه دا چا خورا کړی دا والارض او زمکه چې دا مددناها مون خورا کړی دا, دا والقین فیها او من اچولی دی د دې زمکه د پاسه رواسی یا غرونه محکمه الله چې زمکه پیدا کړه نو وی خوځیده به نو الله دا غرونه راواغشتل او په دې زمکه واچول و انبتن فیها او من را شنه کړی دی په دې کې من و انبتن او من را زرغون کړی دی را شنه کړی دی فیها پاغه کې پچا کې که زمکه والی امسی ده په دې زمکه کې او کفیها کې زمیر غرونو ته راجعی کم سی د راشنه کړي دی منګه په دې غرونو کې من کل شیء موزون د هر یو سیزنه موزون ان چې هغه په اندازه وي که د موزون معناو کې تللی شوی په اندازه مونږ راشنه کړی دی په دې ځمکه کې هر یو شی په اندازه الکه ټیپر به څومره وي د دې خپل اندازه ده الکه هندوانه به څومره وي خپل اندازه ده خورمانه به څومره وي خپل اندازه ده ام به څومره وي دا نه چې ټیپر د هندوانې عمره او هندوانه بیا د ټیپر عمره نو منګه را زرغون کړی دی په داسمکه کې من کل شی ان د هر یو شینه موزون ان پاندازه لیکن ځنې خلک د دې معنی کوي خیسته هم ټیک د تاسو وایې کنه کم شی چې خیسته وي وی لکه دا پلانې شی چې دی نو وزندار دی وزندار من ګرځولي دي ستاسو لپاره په دې ځمکه کې معایشه اسباب د ژوند خو که فیها کې ضمیر غرونو ته راشي کم سیده منګه ګرځولي دي ستاسو لپاره په دې غرونو کې اسباب د ژوند په دې غرونو کې د جون چې کوم اسباب دی ګورې دا په سمو کې نشته هغې کې که لرګې وې که هغې کې کانونه وای که هغې کې ګیس وې که بل څه وې دا ټول دې غرونو کې ومن او ما پیدا کړي دي هغه څوک لستم له چې نه تاسو د هغې دپاره برازقین رزق ورکوونکي تاسو ته مې هغه څیزونه پیدا کړي دي چې هغې له زه رزق ورکوم خو په خدمت ستاسو کې دي ریاضه دا من نه دی دا په معنا د ما سره دی ښه ومن او ما پیدا کړي دي ستاسو دپاره هغه هغه لستم له چې نه یې تاسو د هغې دپاره رزق ورکوونکي دا غواګانې او دا وزې او دا میښې دا ګیا وله تاسو جوړوئ دا وله تاسو پیدا کوئ و ان من شیء او نشته د هیڅ یو شی الا عندنا خزائنه مگر زمونږ سره دی خزانې د هغې که د باران خزانې والي الله سره که د خوشحالۍ خزانې والي که د مالدارۍ خزانې والي که د رحمتونو خزانې والي ټولې د الله سره دي وما ننزله او منګه نه نازلو دا الا بقدر معلوم مگر په یو اندازه معلومه که باران کوم په اندازه که یخنی راولم په اندازه که ګرمي وي په اندازه که مالی په اندازه ګورې مال که د اندازې نه زیات شي بیا مستی راځي دا جمع ده د لاقحتون لاقحه هغه بلار دی اوخې ته وایي چې هغه خېټه کې بچی وي لکه د اوخې په خېټه کې بچی د دقسې د آبادونه راشي د هواګانې او دا د غیره په شا کړي وي دا رویې ځینې دي دی را په مخه کړي او لنډي کوتل ته راولي و ارسلنا الرياح ورالیګو منګه بادونه هواګانې لواقحه چې هغه بارونکي وي ریځې له نو چې کوم ځای الله ته منظورای فانزلنا من السماء نرورو موږ د طرف د اسمان نه ما ان اوب فاسقیناکموه نو بیا موږ سکو هغه په تاسو باندې دا اوب راوالم زه په ځمکه کې دننه کم کله د کویانو په شکل او کله د ټوبیلونو په شکل او کله د چینو په شکل بیا تاسو باندې سکم الکه دا باران چې وشو په دې ځمکه کې دا اوبه چې الله دننه کړې او ساتلي دي دا تاسو ساتلي دي دا خزانې تاسو وي که دا الله ساتلي دي وما انتم له نه تاسو د دغې اوبو دپاره بخازنین ذخیره کوونکي او جمع کوونکي و انا لنحن او یقینا منګه شیو نحیی منګه را ژوندي کول کوو په بې سا کې مونږ سا چو ونمیت و مړه کول کو د سا والا نه ساخلو سو وخت به داسې راشي چې دا څومره دغه دي جاندار دا به ټول ختم شي یو الله به پاتې شي ونحن الوارثون او یو مونږ وارثان وارث هغه چاته وایي چې ټول لاړ شي او دی پاتې شي دا د الله د قدرتونو بیان راشه د الله علم څومره دی ولقد علمنا المستقدمین او یقینا معلوم دی مونږ ته مخکینی خلق والمستاخرین ولقد علمنا المستقدمین یقینا معلوم دی مونږ ته مخکینی منکم استاسنا ولقد علمنا المستاخرین او یقینا معلوم دی مونږ ته رستنی په دې تمام جهان کې که مخکینی خلک دي او که رستنی خلک دي دا ټول ماته معلوم دي مفسرین حضرات وی مخکینی سوکی او رستنی سوک دي ځنې خلک وی مخکینی هغه دي نن ګوره د نن ورځې نه چې مخکې څوک مړه دي دا دغه شو ښه مخکینی او چې دا کم مړه نه دي لکه مونږ او تاسو دا ژوند دي دا دغه شو رستنی معلوم دی ما ته مخکینی خلک چې کم نن مړه دي او رستنی چې هغه لا مړه نه دي که داسې معنی وکړي هم صحیح ده او که د مخکینو نه مراد والی هغه کس خلک چې هغه پیدا شوي دي د آدم علی السلام نه تر دننه پورې او رستنی هغه دي چې لا تر اوسه پورې پیدا نه دي دا تمام د اوس مونږ ته آینده معلوم نه دي چې سبا کېږي لنډو کې تل کې به څوک پیدا کېږي لیکن الله ته دام پته لګي چې پلانې به یو پلانې به یو پلانې وي مستقدمین معنا کوي مخکینی مستاخرین معنا کوي رستنی مخکینی کم دي چې کم کسان مړه دي رستنی څوک دي چې دا کم ژوندي دي څوک وایي مستقدمین هغه ته وایي چې تر اوسه پورې پیدا دي مستاخرین دا دي چې هغه رست وي څوک بل شان معنا کوي هم سیده معلوم دي منګ ته لکه زما د قرآن مجید کې دا ترجمه کړې ده وړاندې کېدونکي او رستو کېدونکي معلوم دي ماته مخکې کېدونکي چې په نیکو اعمالو کې مخکې کیږي او په نیکو اعمالو کې رستو کیږي دا ماته معلوم دي د دې یو حدیث کې ورته تفسیر راشي دا چې کله صفونه جوړیږي الکه په صفونو کې رستو رستو مکیږي ښه الله ته معلوم دی چې کم سړی مخکې کیږي صفونو ته مخکې ځان رسي او کم رستو کیږي دا چې کم مخکینی صف کې کم اجر او ثواب دی دا ګوره دویم کې نشته دی په دریم کې نشته یا په میدان د جنگ کې ته مخکې کیږي او رستو کیږي چې هغه کم مخکې کیدون کې دي هغه هم پوهیږي چې رستو کیدون کې دي هم پوهیږي الله تعالی معلوم دی منګ ته المستقدمینا مخکې کیدون کې کی چې په نیک اعمالو کې مخکې کیږي او ول مستاخرین ورستو کیدونکي یو معنی بلم ده استاد سه بدا کوله طالبانو له جوړه ده الله ته دام پته لګي چې په درس کې ناشته مخکې کې نه کرستو کې نه په درس کې چې مخکې ناشته د دې سم راجر او ثواب دی هغه د رستو ملګرو نشته نو الله ته دا معلوم دی چې دا پلانې مخکې کېدون کې دی او دا بل اکثر چې څوک مخکې کېږي هغه شوق ډېری او چې رستو کېږي به شوق کوي و ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو یحشرهم دا الله برا جمع کی دوی پر ورځ د قیامت انه یقینا دا الله چې دی حکیم خاوند حکمت په خپل کارونو کې او علیم خبر دی په هر څه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړئ الله ته رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته ما مشکلات زمونږ حل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 ول صحت ورکړي بل یو ملکس دی هغه سې اکسیډنټ کړی دی جواب را لېږلی دی هغوی ته هم دعا کوي چې کوم نقصان هغوی ته رسېدلي الله دې وله دنیا او آخرت کې د هغې اجر ورکړي د بازار خلکو دې قوم ته هم دعا کوي چې الله پاک د دوی د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی